دا الله پاک په آیاتونو کې جګړې نه کوي مګر یوازې هغه کسان چې هغوی کافر شوي دي د دې وروسته دی د نړۍ په هیوادونو کې د هغو ګرځېدل را ګرځېدل تا په څه فریب کې وانه چوي كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم او لاغو نورسته ډیرو نورو ډلو هم دغه کار کړی دی هر قوم پر خپل پیغمبر باندې حمله وکړه تر څو چې هغه ونیسي هغه ټول د باطل په وسیله سره د حق دلو هڅه وکړه خو په پای کې ما هغه ونیول نو ګوره چې زما عذاب څنګه سخت وو د الهي عرش قابلې پرښتې چې د عرش او خوا حاضرې اوسېږي ټول د خپل رب د سنا سایل سره دغه پاکي بیانوي هغوی پر هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې دعا کوي هغوی وایي ای زموږ ربه ته په خپل رحمت او په خپل علم سره په هر څه باندې خور شوی ای زموږ ربه او هغوی هغو جاویداني جنتونو ته داخل کړه چې تا د هغو وعده د هغو سره کړې ده او د هغو له مور پلار او اولادونو څخه چې څوک صالحان وي هغوی هم د هغو سره یو ځای هلته بوځه هغوی به وایي ای زموږ ربه تا په رښتیا سره موږ ته دوه ځله مرګ او دوه ځله ژوند را کړی دی اوس موږ په خپلو ګناهونو باندې اعتراف کوو آیا اوس له دې ځایه د وتلو هم څه لاره شته ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم أمرت به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ځواب به ورکړ شي دغه حالت چې تاسو ته ښیي د دې امله دی چې کله یوازې د الله پاک خواته بلنه کېدله نو تاسې نه منله نو ای رجوع کوونکو همغه الله پاک وبولئ د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره اګر که ستاسو دغه کار د کافرانو هر څومره بد وي رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق هغه د لوړو درجو خاوند د عرش څښتن دی د خپلو بندګانو نه په هر څه باندې چې غواړي په خپل حکم سره روح نازلوي تر څو چې هغه د ملاقات د ورځې نه خبردار کړي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هغه ورځ چې ټول خلق به پردې وي د الله پاک نه به د هغو هیڅ خبره هم پټه نه وي هغه ورځ به په لوړ آواز پوښتنه وشي نن باچاهي د چا ده ټول مخلوق به غږ وکړي د یو قهار خدای پاک اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وبه ویل شي نن به هر چا ته د هغې ګټې بدله ورکړه شي چې هغه کړې وي نن به پر چا څه ظلم نه وي او الله پاک په حساب اخیستلو کې ډېر ګړندی دی او الله پاک به له حق سره سمه فیصله وکړي پاتې شول هغه چې دغه مشرکان له الله نه پرته بولي هغوی د هیڅ شي فیصله کوونکي هم نه دي بلکې بېشکه همدا الله د هر څه اورېدونکی او لید آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي هغوی له دوی نه زیات قوي وو او له دوی نه زیاتې قوي نښانې یې په ځمکه کې پرې ایښې دي خو الله پاک د هغو پر ګناهونو هغوی ونیول او د الله نه د هغو ژغورونکی هیڅوک نه و په پای کې الله پاک هغه ونیول په یقیني توګه هغه د ډیر قوت خاوند او په سزا ورکولو کې ډیر سخت دی ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين بیا کله چې هغه زموږ له خوا هغوی ته حق راوست نو هغوی وویل کومو کسانو چې ایمان راوړی د ده سره ملګري شوي دي د هغو ټولو زامن ووژنئ او وینه یې ژوندۍ پرېږدئ خو د کافرانو دسیسه ناکامه شوه یو ورځ فرعون خپل درباریانو ته ویل ما پریګ دی زه موسی علیه الصلاۃ والسلام وزنم او دای د خپل رب ته غکړي زه ویریږم چې دای به ستاسو دین بدل کړي یا به په هیواد کې فساد راولار کړي آیا تاسو یو سړی یوازې په دې اساس وژنې چې هغه وایي زما رب الله پاک دی په داس حال کې چې هغه ستاسو د رب لخوا تاسو ته د بینات سره راغلی دا هغه درواغ جنې نو دا هغه دروغ به په خپل پر هغه ور واوړي خو که هغه رښتینی وي نو د کومو هولناکو نتیجو نه چې هغه تاسې ویروي د هغو نه خو به یو څه پر تاسې ارومرو راشي الله پاک داسې یو چا ته هدایت نه کوي چې د حده تېرېدونکی او ډېر درواغجن وي اے زما قومه نن له تاسې سره باچاهي ده او په ځمکه کې تاسې برلاسي وي خو که د خدای پاک عذاب پر موږ راغی نو بیا څوک دي چې د موږ سره مرسته وړای شي فرعون وویل زه خو تاسو ته همغه رایه درکوم چې ما ته مناسبه ښکارېږي او زه د همغې لارې په لورې تاسو ته لارښونه کوم چې سمه ده يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد مگر په هغه وخت کې به د الله نه څوک غرونکی نه وي رښتیا دا ده چې الله پاک چې څوک ګمراه کړي هغه ته بیا هیڅوک لارښوونکی نه وي